السياحة والركوع والسجود والامر بالمعروف والحفظ لحدود الله والايمان یو پاتې ده هغه به پکې صلات ته غالبا ها ها نهي عن المنکر شابه سي دوه پدې کې دي الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر نو لس په سورته براءت کې الله پاک ذکر کړی دي او لس په سورته احزاب کې الله پاک ذکر کړی دي سورته احزاب کې د دې ځنه شروع کړی دي ان المسلمین والمسلمات او په سورته مؤمنون کې الله پاک لس داسې ذکر کړی دی یو ایمان ده بل خشوع ده بل اعراض عن اللغو ده بل زکات ده بل حفظ الحفظ للفروج ده الا على الازواج والاماء الحفظ للفروج الا على الازواج والاماء دا درې کیږي خپل فرج ساته د خپلې بیبي نه مه ساته د خپلې وینځې نه مه ساته درې شو که نه د بل ځای نه ساته دا یو د بیبي نه مه ساته دی دوه او د وینځې نه مه ساته دی درې نو درې دلته راغلي او الرعایة للعهد والامانت عهد او امانت باندې وفا کول دوه دا شو والمحافظة على الصلوات په منځونو باندې محافظت کول نو دا لس شو نو دا دیر شو خصال چې الله پاک په دې دریو صورتونو کې ذکر کړی دي نو دغه ترینه مراد دی نو اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما چې کله دا په امتحان کې پاس شو نو الله پاک ورته فرمایل چې زتا ګرځوم د خلکو د پاره امام قال ومن ذريتي نو ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې ومن ذريتي یا الله پاک زما د اولاد نم ومن ذريتي عطف کلام متکلم د یو متکلم کلام عطف کی علی کلام متکلم آخر په کلام د بل متکلم باندې اشاره الى قصور فی کلامه اشاره کې چې ستا په کلام کې تقصیر دی دا خو په بندگانو کې عطف التلقین دی لکه ګوره داسې وای عاشق الله وای چې جاء زید زید راغلو دا د کلام شو کنه دی وای جاء زید زید راغلو زه ورته وایم چې وعمر عمر هم راغلو یوازې زید نه دی راغلی نو عطف کلام متکلم دا زما کلام عطف على كلام متكلم اخر د بل متکلم په کلام اشاره الى قصور في كلامه زه ورته اشاره کوم چې ستا په کلام کې تقصیر دی د الله په کلام کې به د اشاره الى قصور في كلامه دا لري کې بس عطف کلام متکلم على کلام متکلم اخر د یو متکلم کلام عطف کا د بل متکلم په کلام نو دې ته عطف التلقین وایي نو دلته بم داسې کې ګوره انی جاعلک الله ویلی چې زه تا ګرځون کې ما امام نو ابراهیم علی السلام وای ومن ذریته ومن ذریته قال ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل ومن ذريتي دا په دې کور عطف کا یعنی زما اولادم زما د اولاد نم امامان جوړ کا زما په اولاد کې امامان پیدا کړ ومن ذریتی یعنی اجعل من ذریتی اماما فی کل عصر لیکن راجح معنا دا نخکاری ځکه چې ومن ذریتی په کور عطف کې نو د جاعلو لاندې به داخلي د الله د طرف نه به اخباري او دلته دا د دعا ده اخبار نه دی بلکې دعا ده نو دعا پکې مقدره کا امر پکې مقدر کا چې وجعل من ذریتی اماما فی کل عصر یا الله پاک زما د اولاد نم امامان جوړ کا په هر زمانہ کې قال لا ينال عهد الظالمين الله پاک ورته فرمایل چې نه رسیږي زما عهد ظالمانو ته قران ډیر بلیغ کتاب دی موږ عامو ترجمو کې دا اورو چې الله پاک د ده دعا قبوله نه کړه، ابراهیم علیه السلام ته یې تنبیه ورکړه چې ته په خپله اولاده کې امامان غواړې او ستا په اولاده کې خو به ظالمان هم وي، ظالمانو ته خو زه امامت نه ورکوم. همداسې مو اورېدلي که نه؟ داسې صحیح نه ده. الله پاک د ابراهيم عليه السلام دعا قبول کړه ابراهيم عليه السلام دا سی ویلو ومن ذريتي من د تبعیض ذکر کړو یا الله پاک زما اولادونو کې به څه ظالمانی او څه به غیر ظالمانی نو هغه بعضی غیر ظالمان چې دی الله هغه امامان کا ابراهیم علی السلام د ټول اولادونو لپاره دعا نه ده کړې د بعضو لپاره کړې ده د کوم بعضو لپاره کړې ده چې ظالمان نه نو ابراهيم عليه السلام د کلام د جملې مقصد دا دی چې یا الله زما اولادونه به دوه قسمه ظالم او غیر ظالم نو دا بعض اولادونه چې غیر ظالم دي یا الله دا امامان کا الله د د جمله د د دعا بالکل اومنله د د دعا قبول کړه او په عجیب انداز قبول کړه به ابلغ وجه داسې ویل چې بالکل ټیک د ای ابراهیم لا ینال عهد الظالمین زما عهد بالامامت هغه ظالم ته نه رسیږي د دې غیر ظالم په حق کې ستا دعا قبول ده تم د غیر ظالم په حق کې دعا کړې ده او قبول هم شو د غیر ظالم په حق کې او ځکه قبول شو چې ظالم ته زه اسنم امامت نه ورکوم نو ابراهیم علی السلام دعا الله قبول کړه به ابلغ وجه ابراهیم علی السلام رعایت د ادب وکړو په دعا کې چې الله زما اولادونه به دوه قسمه ظالم او غیر ظالم نو یا الله غیر ظالم ته امامت ورکړه نو ابراهيم عليه السلام مبهم ذکر کړو الله پاک د هغه بعضو تعین مرته وکړو چې هغه غیر ظالم دی ځکه لا ینال عهد الظالمین نرسیږي زما عهد بالامامت ظالمانو ته متبادر د عهد د امامت نه نبوت دی د نبوت نه تعبیر په عهد باندې وکړو په دې کې دې خبره ته الله اشاره کوي چې انها امامه لا يقوم به الا من شاء الله من عباده د چا چې د الله سره عهد نه د الله د طرف نه ورته ملاو نشي نو دا کسبي شی نه دی د الله د طرف نه ملاويږي شیعاګان په دې آیات باندې استدلال کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر او حضرت عثمان دا درې واړه خلفای اربعه چې دوی د امامت حقدار نه وو د امامت حقدار نه وو ځکه نه وو چې دوی مسبوق به شرک وو دوی د شرک نه اسلام ته نقل شوی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د شرک د دین نه توحید تر نقل شو حضرت عمر او حضرت عثمان هم داسې یعنی دوی مخکې شرک کړی دی او الله پاک فرمایي او شرک ظلم ان الشرك لظلم عظیم شرک چې د ظلم عظیم دی نو دوی مخکې ظلم عظیم کړی دی د اسلام نه مخکې او ظالم ته الله امامت نه ور کوي لکه دی آیات کریمه کې الله فرمایي لا ينال عهد الظالمین ظالم ته الله امامت نه ور کوي نو دوی مخکې ظلم کړو ځکه شرک کړو نو دوی ته ځکه الله امامت نه ور کوي تاسو ورته جواب وکړو چې دلته د امامت نه نبوت مراد ده نبوت الله ظالم ته نه ور کوي نبوت الله داسې چاته ورکړي چې بالکل شرک نه کړي نه قبل النبوت نه بعد النبوت نو د امامت نه نبوت څه مراد ده نبوت او یا دویم جواب ورته وکړه چې زه د شیعاګانو معنا امامت کبرا تر نه وایو خلافت نه ورکړي الله پاک ظالم ته خلافت ظالم ته په حالت د ظلم کې نه ورکړي په حالت د ظلم کې یعنی په حالت د شرک کې خلیفہ کوي نه په حالت د ظلم کې امامت نه ورکړي دوی خدا شرک پرې خو کوي اسلام ته داخل شيو کامل عادلانو نو په حالت د عدل کې الله دوی ته خلافت ورکړو نو د ابراهيم عليه السلام واقعا په منځ کې راغله نور الله په خطاب د بني اسرائيل سره کولو نو بني اسرائيل ته الله پاک دا خبره ښکارا کوي چې ابراهيم عليه السلام ته الله امامت د انقياد په وجه ورکړو نو بنی اسرائیلم که الله ته منقاد شي نو د دنیا او د آخرت امامت به ورته ورکي او که الله ته تابعدار نشي نو د دنیا او د آخرت امامت مفت نه ملاويږي دویم دا ده چې کعبه چې د ورسته د کعبه شریفې د لپاره تمهید لګی چې ابراهیم علی السلام ته الله امام ویلې ده د ټولي دنیا چې دا د ټولي دنیا امام دی نو د د جوړه شوی کوټه دا به د ټولي دنیا د لپاره قبله وي ورسته د تحویل د قبلي ذکر کین او مخکې الله ورته تمهید ذکر کړ واذ جعلنا البيت مثابه للناس یاد که هغه وخت الله پاک فرمای جعلنا البيت چې ما وګرځولا اس جعلنا البيت یاد که هغه وخت چې ما وګرځولا البيت د کعبه شریفه مصابتن نو مصابتن یا د ثوب نه دی او یا د ثواب نه دی که د ثوب نشي ثوب په معنا د رجوع سره دی نو د مصابتا معنا به مرجعا زید رجوع اذ جعلنا البيت مصابتا یعنی مرجعا زید رجوع نو مصابتا د ثوب نشو په معنا د رجوع دویمه معنی ده مسابتن د ثواب نه ده نو بیا به معنا دی جعلنا البيت مصابتا یعنی موضع ثواب ما کعبه شریفه زیاده ثواب کړو او دریم معنی دا ده چې مصابتا په معنا د مجمعا سره کې زیاده را جمع کېدو څلورم معنی دا ده چې مصابتا په معنا د معازن سره کې زیاده پنای للناس د پاره د خلکو اکثر مفسرین موضع ثوابن باندې ترجمه کوي زید ثوابونو د پاره د خلکو و امنا او دا مې وګرځولو زید امن د پاره د خلکو کعبه شریفه مې امن کړه نو امنن صيغه د مصدر ده مسابتن باندې عطف ده مسابتن خو مفعول ثانی د پاره د جعلنا نو امنن بم مفعول ثانی وی مفعول ثانی خو په مفعول اول ور ور حملی دلته امنن په البیت نه ور حمل کیږي ځکه حمل د صرف وسب په ذات راځي نو دلته به تاسو دا وایي چې یا خو حمل مبالغه تند لکه زید عدل او یا به حذف د مضاف پکې کوي و امنن یعنی موضع امن دا زید امن دی کعبه شریفه می زید امن کړو په دریو طریقو پکې امن ده لسکانه من الخطف څوک چې په حرم کې اوسېږي نو هغه د لوټمارۍ نه بالکل په امن لسکانه من الخطف دا یو او دارنګ له حجاجه من العذاب څوک چې حج تلل شي هغه په امن شي د عذاب نه ځکه په حدیث کې راځي ان الحج يمحو ما قبله حج چې د مخکینی ټول ګناهونه ختمي غیر د حقوق العبادونه او غیر د حقوق مالیونه نو ټول ګناهونه ختمي دریمه معنی دا ده چې دا کعبه شریفه می امن کړو للجانی الملتجئ الیه من القتل یو سړي جنایت وکړو او حرم شریف ته پناه ویوړه نو د په امن د په حرم کې د قتل نه دا د امام صاحب د پر دلیل دی امام صاحب فرمایي چې یو سړی خارج الحرم قتل وکي او بیا حرم شریف ته پناه ویسی نو په حرم کې به ددنه قصاص نه خلې لیکن دلته بور باندې تنګی راولې ډوډۍ او به بور باندې بند کې د دې لپاره چې د مجبور شي د حرم نه ووزي نو چې ووزي بیا به خارج الحرم ترې نه قصاص واخلي نو امنا للجاني الملتجئ الیه من القتل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله پاک فرمای ونی سی تاسو من مقام ابراهيم د مقام ابراهيم نه مصلن زید پر د منځ یعنی مکان الصلاه د دینه هغه دوه رکعات بعد الطواف مراد دی په مقام ابراهيم کې د ادا کیږي وعهدنا الى ابراهيم عهد چې کله متعدی په اله سره شي نو په معنا د توسیه سره وعهدنا یعنی وصینا مجازا امر هم ترې نه اخیستلی شي و امرنا الله فرمایي ما امر وکړو ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا ان مفسر دی ځکه عهد متضمن دی معنا د قول لره ان طهرا د دې قول تفسیر کوي هغه دا چې تاسو پاک کوي بیت یا زما کوټه لطائفین طواف کوونکو لره والعاکفین او اعتکاف کوونکو لره والرکع السجود رکوع کوونکو سجده کوونکو لره الطائفین والعاکفین په دې کې حرف عاطف ذکر کړو والرکع السجود کې حرف عاطف ذکر نه کړو په دې کې وجه دا ده چې الطائفین والعاکفین طواف او اعتکاف دو جدا مستقل عبادتونه دي او الرکع السجود دا دواړه مستقل عبادتونه نه دي بلکې دواړه د مون اجزا دي د یو عبادت دو اجزا دي نو ځکه الله دلته حرف عاطف ذکر ذکر نه و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا یاد که هغه وخت یو فرمایلی ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا امنا یا الله پاک وګرځوا هذا دا مکه مکرمه بلدن خار داسې خار امنن چې په امن خاري په داسې وادي کې په داسې دشته کې غیر ذی زرع چې بوټي پکې نه هغه وادي مشار الیه او هاذا ورته اسم اشاره رب اجعل هاذا یعنی هاذا الوادي یا الله وګرځو دغه وادي غیر ذی زرع بلدن دا خار کا امنن او په امن خار کا په دې آیات کریمه کې الله پاک دوړه نکری ذکر کړي بلدن امنا په بل ځای کې الله پاک داسې وایي رب اجعل هذا البلد آمنا هذا البلد البلد معرفه ذکر کوي او دلته بلدن نکره ذکر کوي د دې وجه دا ده چې دا دعا په هغه وخت کې شوې و چې کله دا دشته و سپیره دشته و یو دکانم پکې نو یو کورم پکې نو نو الله پاک دو دعا ابراهیم علی السلام دو دعاګانې وکړي یا الله پاک دغه وادي دا دشته خار کا او چې خار دې کړه نو په امن هم کا دوه دعاګانې وکړي چې یا الله پاک خار ته نه جوړ کا او د امن خار ته نه جوړ کا نو دلته دعا د بلدیت مع الامن شوې ده یوازې د بلدیت دعا نه ده شوې یوازې د امن دعا نه ده شوې بلکې د بلدیت مع الامن ورسته بیا دا خار شو چې خار شو بیا دویمه دعا وکړه ابراهیم علی السلام چې رب اجعل هذا البلد امنا الته یوازې د امن دعا ده د بلدیت دعا نه د زکه تیار خار شوی نو الته معرفه ذکر کړه رب اجعل هذا البلد یا الله دا کوم شی چې د خار کړی دی خار دې ترنه جوړ کړی دی اوس د خاروالي د دعا ضرورت خو نشته اوس د امنوالي د دعا ضرورت دی نو یا الله وسې په امن کړه نو دا مخکې د دینه دعا و چې خار نو او هغه ورسته د هغې نه ده چې کله خار شو رب اجعل هذا هذا بلدا امنا یا الله وګرځوه دا دا خار امنا په امن باندې ورزق اهله من الثمرات او یا الله پاک رزق ورکړه د اهل ته من الثمرات د میوونه د مختلفو میوونه یا الله پاک دوی ته رزق ورکړه من امن منهم دا بدل دی د من اهلهینا د اهلهونه بدل دی بدل البعض ورزق اهله یا الله ټول اهل ته رزق ورکا ورسته ورته متوجه شو من امانت په کې رزق ورکا ځکه په اهله کې به من امنوي او من لم يؤمن بوي نو یا الله پاکه من امانت په کې رزق ورکا د د خیال دو چې دا رزق بم داسې وی لکه النبوت نبوت خو الله ظالم ته نه ورکي غیر ظالم ته ورکي نو رزق بم الله پاک ظالم ته نه ورکي غیر ظالم ته به ورکي نو دلته د من امنه هغه چاته ورکه چې د دوی نه ایمان راوړي په الله او پرز اخره نه قال الله پاک ورته فرمایل چې د رزق او د نبوت په مابین کې فرق دی رزق ظالم او غیر ظالم دواړو ته ورکول کیږي او نبوت چې دی یوازې غیر ظالم ته ورکول کیږي قال ومن كفر فامتعه قليلا چا چې کفر کړی وي زب هغه ته نفع ورکم قليلا لګا لګا زمانہ به هغه ته نفع ورکوم ثم ثم ادا طره بیا بزدا راکاګما را مجبوروم به الی عذاب النار عذاب دورته ابراهيم فاعل ده القواعد مفعول ده او اسماعيل په فاعل ور عطف ده نو دلته د معطوف او د معطوف عليه په مابین کې مفعول راوړو القواعده په دې کې دی خبره تعالی پاک اشاره کوي چې مدخلیت د اسماعیل علی السلام په دې رفع د بنا کې دا د تابع په مرتبه کې وو د ابراهیم علی السلام د مدخلیت نه ټیټو اصل ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام پکې تابع او خادم نور کار ابراهیم علی السلام کول ربنا تقبل منا نو داسې دعا وکړه چې الله پاک تقبل منا تقبل منا یا الله پاک ته قبول کی زمونږه څه شي قبول کی دا عبادت زمون قبول کی ربنا تقبل منا د عبادت پسې ورسته دعای نو دعا یې وکړه چې ربنا تقبل منا الله ورته نو ویلي چې دې ځکه دعا وکړه خو د په خپل دعا وکړه ځکه دې پویدو د دین په قواعدو چې د عبادت نه ورسته دعا ښه قبليږي نو ربنا تقبل منا ګوره یو قبول دی هدایت الله او یو تقبل دی د قبول او د تقبل په مابین کې دا فرق دی قبول په هغه ځای کې استعماليږي چې دا عمل قابل القبول عمل پوره صحیح عمل نو الته لفظ د قبول استعمالېږي نو کوم عمل چې د قبلولو قابل پوره عمل الته لفظ د قبول استعمالېږي او کوم عمل چې د قبلولو قابل نه ناقص عمل الته لفظ د تقبل استعمالېږي ځکه تقبل باب تفعل دی په تکلف دلالت کوي دا د دې تقاضا کوي چې دا عمل د قبلولو قابل نه دی نو ابراهيم عليه السلام په تقبل تعریف تعبیر کړی دی تواضعا چې الله زما عمل د قبلولو قابل نه دی خو به ته قبول کا تقبل منا انك انت السميع العليم بشکت اوریدونکې د دعاګانو زموږ د پاره او ته علیمي زموږ پنیتونو باندې ربنا وجعلنا مسلمین لکم یا الله مونږ وګرځوا مسلمین لکم یعنی منقادین لک تا ته منقاد تا ته تابعدار ومن ذریتنا دا عطف ده په ضمیر منصوبه د اجعلنا باندې اجعلنا ومن ذریتنا منګه او زمونږ د اولادونو نه وګرځوا یا الله پاکه امه دا مفعول ثانی د پاره د اجعلنا ده امتا مسلمتا یا الله پاک وګرځوا یو ډله تابعدار لکه استاد پاره من ذریتنا من د تبعیض ذکر کړو ځکه الله پاک مخکې ورته ویلو چې لا ینال عهد الظالمین یعنی ستا په اولاد کې اشارتن ورته الله ویلو چې څه به ظالمانی او څه به غیر ظالمانی نو ځکه دلته من د تبعیض راوړو و ارنا مناسکنا او یا الله پاک او خیا مونږ ته مناسکنا مناسک زمونږه مناسکنا یعنی اعمالنا الذي نعملها اذا حججنا اعمالنا الذي نعملها اذا حججنا هغه زمون اعمال چې هغه مونږ کو چې کله مونږ حج کو یا افعال الحج لن تعبیرم کوي شي افعال الحج دویمه معنی د مواضع الذبح وتب علينا او یا الله زموږ توبه قبول کا نو پیغمبر خو معصومی د توبې د قبلولو څه معنا ده نو ګوره توبه چې ده په دې کې اختلاف راځي په اختلاف د تائبینو توبه په درې قسمه ده یو توبه د عوامو ده بل توبه د خواصو ده او بل توبه د اخص الخواص ده توبه د عوامو الندم والعزم على عدم عوده على عدم العوده پښیمانتیا ده او عزم ده په عدم عود چې بیا به دا ګما دا ګنا نه کوم دا توبه د عوامو ده او توبه د خواصو الرجوع عن المکروهات خواصو نه چې مکروه کارونه وشي او دا غین رجوع کی نو دا توبه د خواصو ده او بل توبه د اخص الخواص ده توبه د اخص الخواص هغه رفع الدرجات ده والترقي في المقامات هغه چې توبه وباسي د ګناهونو د وجنه نه وباسي توبې د دې لپاره وباسي چې رفع د درجاتو یې راشي والترقي فی المقامات او په مقاماتو کې نور هم ترقي راشي نو دا د اخص الخواص توبه ده انک انت التواب الرحیم بشک ته چې یا الله پاک ډیر توبه قبلون کې او مهرباني ربنا وابعث فیهم رسولا یا الله ولګه په دوی کې یو عظیم پیغمبر ربنا وابعث فيهم رسولا یا الله پاک ولګه په دوی کې رسولا یو عظیم پیغمبر رسولا کې دا تنفیذ د تعظیم د پاره دی یا الله په دوی کې ولګه یو عظیم پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نه یتلو علیهم آیاتک چې د دې پیغمبر ډیپټي بدای چې دای به تلاوت کوي په دوی باندې آیتونه ستا ويعلمهم الكتاب د تلاوت تعلق د الفاظ سره نو د قران الفاظ به دوی ته ورخی ويعلمهم الكتاب د تعلیم تعلق د معناګانو سره او دارنګ به معناګانې د دې کتاب د خلکو ته بیانې والحکمت دارنګ به دوی ته خی حکمت نظری او حکمت عملی حکمت نظری په يعلمهم کې داخل ده نو دلته به د حکمت نه حکمت عملی مرادي خپل عملی زندګۍ کې به دوی ته کتاب ورخی په عملی زندګۍ به دوی ته قرآن ورخی د پیغمبر ټول عملی زندګی دا تفسیر د قرآن دی خلقه القرآن د پیغمبر اخلاق قرآن نو د حکمت نه مراد څه شو حکمت عملی حکمت نظری ولې نه مرادو ځکه هغه يعلمهم کې داخل دی نو یا الله پاک دوی ته وخیا حکمت عملی دا ورته خی حکمت عملی ويزکیهم او دا پیغمبر به د دې خپل امت تزکیه راولي ويزکیهم تزکیه به راولي یعنی زړونه به صفا کوي چې زړه صفا شي نو بیا تلاوت د آیتونو مرته اساني تعلیم د کتاب مرته اساني او حکمت د پیغمبر د عملی زندګۍ زده کول مرته اساني نو د زړونو صفا کول اوس یتلو علیهم آیاتک دا دارالحفاظونو کې چې څوک ناست دي دا د پیغمبر دغه ډیپټي کوي یتلو علیهم آیاتک دا د پیغمبر وظیفه وه چې خلکو ته د قرآن الفاظ خود زموږ په دارالحفاظونو کې دغه کار کیږي د قرآن الفاظ ماشومانو ته ښودل کیږي ويعلمهم الكتاب د تعلیم تعلق د معناګانو سره دی نو په عامو مدرسو کې علما تعلیم د معناګانو د قران کوي دا حکمت نظری دی والحکمت حکمت نه مراد حکمت عملی دی کنه حکمت نظری خو مخکې په يعلمهم الكتاب کې راغلو نو د حکمت نه څه مراد شو حکمت عملی حکمت عملی یعنی په خپل عملی زندګۍ خلکو ته دعوت ورکول خلکو ته دین ورکول عملی زندګی سمول او یزکیهم او د زړونو تزکیه راولي د زړونو تزکیه په خانقاګانو کې کیږي صوفه کرام او پیر صاحبان کوي دا د خلکو د زړونو تصفیه کوي نو د پیغمبر علی السلام دغه تزکیه هم ډیپټي و د خلکو د زړونو تزکیه به کوله صفائی د زړونو د خلکو به کوله ډیر داسې کارونه دي چې پیغمبر علی السلام کړی دي د خلکو د زړونو د تصفیه لپاره د زړه د صفائی لپاره څوک به په سینه ووالو د دې لپاره چې د زړه نه به شک لري شو څوک به په سینه کې ووالو د دې لپاره چې زړه نه به کفر لري شو حنین په واقعیا کې هم هغه واقعا ورېدلې ده چې یو مشرک پټ پټ کېدو چې په پیغمبر علی السلام حمله وکړي پټ پټ کېدو پیغمبر علی السلام چې ورته وکتل په سینه کې په سوکو والو او تورې ورته ورکړه چې ورشه جنگېږه د کافرانو سره جنگ کوه یو سوک باندې مسلمان شو دا د پیغمبر علی السلام توجه وه نو دا تزکیه ده د زړه صفایي لکه د صحابه او د زړه صفایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله نو ګوره تصوف دی تزکیه ته وایي پنځپیریان وایي تصوف چرته راغلی دی وابیان وایي تصوف چرته راغلی دی نو تصوف لفظ بنی راغلی زه ټیک ده خو تزکیه خو راغلی ده کنه د توحید لفظ قران کې شته معنا خو شته کنه نو که یو احمق را پیدا شي هغه وایي ماته د توحید لفظ قرآن کې راوښایه که نه زه نه منم نو هغه ته به مو وایي ته احمق یې د توحید معنا قرآن کې ډېره ده یو سړی به وایي د جنازې لفظ ماته قرآن کې راوښایه که نه نه منم نو هغه به احمق یې مو وایي د جنازې معنا قرآن کې راغلې ده نو دارنګې د تصوف معنا په قرآن کې شته چې ویزکیهم بعضی زموږ مرګري علما په دې اعتراض کوي چې پیر صاحبانو کې بزنس والا ډیر دي کاروباریان ډیر دي چرسیان پودریان بزنس کاروباریان بلمازه دغه ګن پکې ډیر دي نو ټیک ته دا خبره رښتیا ده ګن پکې ډیر زیات دی د پیر صاحب مقصد دا دی چې خلک توحید طرف ته راوبلي بعضی خانقاګانو کې خلک د شرک شرک طرف ته دعوت کیږي خانقاګانو کې شرکونه کیږي او په شرک باندې خوشحالیانې کیږي او د شرک د پاره مناظرې کیږي دا بالکل ټیک خبره ده خو دې ته به پیرانی سو وایو پیرانی سو غلط پیران دا سو سو چې د په هر ډله کې شته علماو کې مشته علماء سو خو علماء مجاهدینو کې مشته او پیر صاحبانو کې مشته علماو کې مشته نو د خرابو د وجه نه به د خو په صفت نه وایي ځکه یو سړی به راپاڅېږي وایي مجاهدین غلا کوي نو دا وواړه رهبران به درته یادوي سیاف به درته یادوي دا به درته یادوي وایي دا مجاهدینو څه وکړه نو خو ټیک خبره ده هغه مجاهدین وو خو غلطو خاطو نو د دوی د وجې نه جهاد نه بدنامېږي علماو خرابو علماو د وجې نه علم نه بدنامېږي نو د خرابو پیرانو د وجې نه به تصوف ته بد نه وایي تصوف صوفیان هم تقسیم دي داسې لکه علما چې تقسیم دي لکه مجاهدین چې تقسیم دي د تصوف مقصد د زړه صفائی ده د غیر الله نه غیر الله نه بزړه صفا کې د خرابو صفاتو نه بزړه صفا کې نو په کوم خانقاګانو کې چې زړه نه صفا کیږي بلکې د ګن نه ډکیږي دا به خراب خانقاګان دا به صحیح نه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم بشک یا الله پاک ته چې العزيز ډیر غالب او الحكيم د حکمت والای ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه ومن يرغب دا انکار او استبعاد ده ومن يرغب څوک به رغبت کی رغبت چې کله متعدی په الا سره شي نو مراد به اراده به به ترجمه په اراده کوي رغبت الى الدنيا یعنی اردت الى الدنيا او چې کله متعدی په عن باندې شي نو بیا په معنا د ترک باندې وي نو دلته په معنا د ترک دی یعنی ملت ابراهیمی به څوک پریدي الا من سفه نفسه مگر هغه څوک به پریدي سفه نفسه چې خپل ځان قمقل کړي وي الا من سفه د منی موصوله ده یا منی موصوفه ده بدل ده د هغه ضمیر نه په يرغبو کې ومن يرغب يرغب فعل ضمیر پکې مستتر دی هغه مبدل منه او من سفه دا ترنه بدل نو من سفه په محل د رفع کې شو ځکه دا استثناء من غیر موجبین ده نو په دې کې بدلیت دی الا من سفه نفسه مگر هغه چا چې خپل ځان یې قمقل کړی وي سفه نفسه نفسه مفعول د پاره د سفه دی ځکه سفه او سفه سفه د سفه په شان باندې متعدی راځي په لغت کې خفت ته وایي کمقلوالي ته وایي څوک چې په کارونو کې تلوار کوي او په عواقبو کې سوچ نه کوي نو هغه ته سفیه ویل شي خفیف و سفیه د دې ضد حلیم راځي الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه والله پاک فرمای په تحقیق سره ولقد استفیناه او خامخا په تحقیق سره ابراهیم علی السلام چې استفیناه یعنی اخترناه بالرساله دا ما مختار کړو پر رسالت باندې استفا خپل معنا دا اتخاذ صفوه شی یعنی خالصه د یو شي کوچ راخستل د ته استفا وای دلته معنا د اخترناه بالرساله دا ما په رسالت باندې مختار کړو فی الدنیا په دنیا کې و انه فی الاخرته او ابراهیم علیه السلام په آخرت کې و انه فی الاخرته لمن الصالحین ابراهیم علیه السلام په آخرت کې خامخا د صالحین نه دی الصالحین کې الف لام د تعریف د پاره دی زائد نه دی لمن الصالحین نه الف لام د سلې نه ده تاسو وایي کنه چې اسم فاعل باندې چې الف لام داخل شي هغه الف لام موصولی وي تعریفي نه داسې وایي نو دا الف لام تعریفي ده دا اصل کې قصر د الف لام موصولی د طرف نه ده قصر د اسم فاعل د طرف نه نه ده مطلب دا دی چې الف لام موصولی بل ځای کې نشته الف لام موصولی به په اسم فاعل کې د الف لام موصولی د طرف نه قصر شو اسم فاعل د طرف نه قصر نه دی اسم فاعل کې نور الف لامونه مراد لې شي الف لام تعریفی په کې رات لې شي نو الصالحین کې الف لام تعریفی دی الف لام موصولی نه دی د دې وجه څه ده که الصالحین کې الف لام موصولی شي نو الصالحین الف لام موصولی صالحین فی الاخرته دا فی الاخرته د صالحین پورې تعلق لري نو صالحین فی الاخرته د سله شو نو تقدیم د بعض سله راغله په موصول باندې او تقدیم د بعض سله په موصول ناجایز ده لدی وجنه الف لام موصولی نه بلکې تعریفی ده انه فی الاخره لمن الصالحین بشک ابراهیم علی السلام په اخرت کې لمن الصالحین د صالحین نو صالح چاته وي سلازت د فساد ته وي فساد په ګناهونو باندې راځي نو صلاح به دا په د ګنا نه په ځان ساتلو باندې راځي دلته کامله صلاح مراد ده کامله صلاح په معصومیت کې ابراهیم علی السلام معصوم و اذ قال له ربه اسلم دا ظرف دی د پاره د استفینه په هغه وخت چې او فرمایل کوم وخت دی مختار او غره کړو په هغه وخت دی مختار او غره کړو چې د رب د دوی ویل چې اسلم منقاد شه الله پاک ته الله پاک ورته ویل چې اسلم اوس په دې اعتراض دی چې دا امر ورته الله پاک چې اسلم نو دا امر ورته الله پاک قبل النبوت کوي او کدا امر ورته بعد النبوت کوي که قبل النبوت کوي باطل دی چې اسلم او که بعد النبوت ورته دا امر کوي باطل دی وجه دا ده چې کچرته دا امر قبل النبوت وي نو دا خو وحي ده او تصور د وحي قبل الاسلام او قبل النبوت دا متصور نه ده او کچرته بعد النبوت ورته الله پاک امر کوي نو بعد النبوت خو پیغمبر اسنه معصوم دی منقاد دی نو څنګه ورته الله پاک فرمایي چې اسلم دا خو طلب د تحصیل د حاصل نو بعضی علما فرمایي چې دا امر قبل النبوت دی اذ قال له ربه اسلم نو دا په طریقې د الهام ورته الله پاک ویلي چې اسلم د الهام په طریقه ګوره ابراهیم علیه السلام استدلال وکړو بالشمس والقمر والکوكب هغه استدلالات چې د کړي دا په طریقې د الهام باندې د کړي دي نو په طریقې د الهام باندې دته الله پاک فرمایل چې اسلم په طریقې د وحی نه او بعضی علما چې فرمایي چې بعد النبوت ورته الله دا امر کړی دی نو د اسلم نه اطاعت او اذعان د جزئیات او د احکام مراد دی او ثبات علی التوحید ترنه مراد ده اسلم یعنی په دې ثابت قدم پاتې شه یا د جزئیاتو ته منقاد شه لکه کلیاتو ته چې منقاد قال اسلمت لرب العالمین دو فرمایل چې زه منقادم رب العالمین ته ووصى بها ابراهيم بنيه دا بیان د پاره د دې خبرې الله پاکي چې ابراهيم عليه السلام کامل او مکمل دلته تکمیل د غیر ذکر کوي مخکې الله پاک دا ذکر کړ چې فی نفسه کاملو او دلته اوس دا خبره ذکر کوي چې د غیر د پاره مکملو ووصوا بها ها ضمیر د ملت تراجه ده او یا ها ضمیر اسلمتو تراجه ده وصیت کړو بها په دې ملت باندې یا په دې اسلمتو باندې ابراهیم علی السلام بنی خپل بچیانو تم و یعقوب یعقوب علی السلام و یعقوب مبتدا د خبر حذف دی چې و یعقوب کذالک ابراهيم عليه صلوات و سلام هم خپل بچیو ته د حکم وکړو چې تاسو الله ته منقاد شئ یا بنیا داسې ورته ویل چې یا بنیا ای زما زامنو یا بنیا د ابراهیم علیه السلام زامن چې دولس دانیو د یو نوم اسماعیل د بل نوم اسحاق اسماعیل او اسحاق او د بل نوم مدینو د څلورم نوم زمزانو د پنځم نوم سرحو او د شپږم نوم نقشو او د وم وم د وم نوم نقشانو او د اتم نوم امیمو نهم کیسان نومیدو لسم سورج نومیدو یو لسم وطان نومیدو او دولسم نافس نومیدو دا دولس زامنو د ابراهیم علی السلام یا بنیا نو ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته په دې امر وکړو داسې ورته ویل چې یا بنیا اے زامنو ان الله اصطفى یعنی قائلی قائلان یا بنی قائلان پکې مقدر دی په حال کون د دې دواړو کې چې دوی وین کیو چې یا زامنو ان الله اصطفى بشک الله مختار کړی دی لکم تاسو د پاره الدین دا دین د اسلام فلا تموتن نو تاسو ممړ کیږئ الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالت کې مړ شئ چې تاسو الله ته منقاد یئ دلته لا تموتن په ظاهر کې نه د موت نه راغله او نه د موت نه په قدرت د انسان کې نه ده نو دا خو تکلیف به مالا یو توا قراغه تاسو ورته جواب ورکړئ چې یو موت ده لا تموتن یو قید ده چې وانتم مسلمون ده نو دلته اصل کې نهي دې قید ته متوجه ده چې ترک الاسلام دی لا تموتن الا وانتم مسلمون مطلب دا دی چې ترک الاسلام مکوي اسلام مپرې دی یعنی لا تتصفو الا بالاسلام وقت الموت پر اسلام ثابت قدمی پاتې شي د مرګ په وخت کې مسلمانان شي ام کنتم ام منقطعه ده او همزه د انکار د پاره ده نو ام په معنا د بل بل اکنتم شهدا بلکې آیا تاسو حاضرین وای اذ حضر یعقوب الموت نو ام منقطعه او بعض علما فرمایي چې ام متصله ده حذف د معطوف ده پکې اصل کې دا څه ده معطوف علیه پکې حذف ده اکنتم غائبین ام کنتم شهدا آیا تاسو غائب وای که شاهد وای نو استفهام دا د الزام د پاره ده لیکن دا توجیه صحیح نه ده ځکه لا يحذف المعطوف عليه في ام المتصله په ام متصله کې معطوف عليه نه حذفيږي نو ام کنتم نو خدا ده چې ام منقطعه ده الله پاک فرمایي ام کنتم آیا تاسو وای شهدا حاضر د دې وجه د نزول دا ده چې يهودو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي چې الست تعلم ان يعقوب لما مات اوصى بنيه باليهوديه آیا ته په دې نه خبر چې یعقوب علی السلام چې کله وفات کېدو نو خپل بچیو ته حکم د يهودیت وکړو نو الله پاک فرمایي ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وای چې یعقوب علی السلام کله وفات کېدو نو خپل بچیو ته حکم د يهودیت کړی دی نو تاسو په دې وخت کې حاضر وای کنه وای اذ حضر يعقوب الموت په هغه وخت کې چې حاضر شو يعقوب عليه السلام ته موت اذ قال لبنيه دا بدل دی د اذ حضرنا بدل اشتمال دی وکلاهما مقصودان لکه په بدل اشتمال کې دواړه مقصودي اذ قال لبنيه بعد دخوله المصر کله چې مصر ته لاړو او په مصر کې خلک ولیدل چې د بوتانو د ور عبادت کوي نو په خپل بچي او ویریدو نو خپل بچي ته وصیت وکړو بچي ته وی چې ما تعبدون من بعد ما مبتدا د په معنا د ايو شيء ايو شيء تعبدون من بعد زمانه رسته به تاسو د څه شي عبادت کوئ قالو دی بچي ورته ویلې نعبد الهک موږ به عبادت د الہ ستا کو اضافت د الہ الهک و الہ ابائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق دی متعدد ته مضاف کړو پدې خب پدې کې دی خبرې ته اشاره ده چې د دوی ټولو اتفاق ده په وجود د الله او په الہیت د الله نو ځکه دې ډیرو پیغمبرانو ته مضاف کړو موږ به عبادت کوو د الہ ستا و الہ ابائکم او د الہ د پلارانو ستا ابراهیم د عطف بیان دی د پاره د ابایکا هغه ستا په پلارانو کې یو ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل او بل اسماعیل علیه السلام دی د یعقوب علیه السلام په پلارانو کې ابراهیم علیه السلام راتلو ځکه دی نکو یعقوب دا د اسحاق او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی وو خو اسماعیل په پلارانو کې نه راتلو دی ترو لیکن حدیث کې راځي عم الرجل سن و ابيه تر د پشان د پلاری نو ځکه هم د په پلارانو کې راوست و اسحاق او د اسحاق عليه السلام اله واحده ګور اله دوزل ذکر کړو الهک و اله ابایک نو پدې کې توهم د تعدد راغلو نو چې توهم د تعدد راغلو دفع د توهم د تعدد وکړه په الهن واحده باندې الهن ولی منصوب ده دا د اله ابایک نه بدل ده اله ابایک اوس اعتراض راځي چې نکره خو د معرفین بدل نه راځي او دلته اله واحده نکره ده دا نکره څنګه د معرفې نه بدل راغله تاسو ورته جواب ورکړئ چې تاسو په کافیه کې وایي چې نکره د معرفې نه بدل نه راځي مګر چې توصیف وشي نو بیا بدل راتلی شي لکه کافیه کې ورته مثال ذکر کړی دی بالناسیه ناسیه کاذبه الها واحدا ونحن له مسلمون او من الله پاک ته چې یو مسلمون منقادین ونحن دا مبتدا ده او مسلمون دا ورته خبر ده دا جمله حال ده د فاعل نه په نعبدو کې موږ د الله عبادت کوو حال دا چې موږ مسلمون یو یا د مفعول نه په حال کوم د الله کې چې موږ د مسلمون یو یا د دواړو نه حال واقع ده د دواړو نه حال واقع کا موږ الله ته مسلمون یو یعنی الله ته اقرار د عبودیت کوو خا ګور دلته کلمه د اسلام راغله الله پاک په دې آیتونو کې تقریبا په دې رکو کې وزه اسلام ذکر کړو وجعلنا مسلمین لك یو آیتم مسلم امه مسلمه لك د دوا قال له ربه اسلم دې درې اسلمت لرب العالمین دې څلور لا تموتن الا وانتم مسلمون دې پنځه ونحن له مسلمون دې شپږ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ورستر روان دې دی و نو وزه الله پاک لفظ د مسلم ذکر کړی دی دا د مسلم کلمه چې و د مخکنیو دینونو والاو ته د صفت په طریقه استعمالې ده د لقب په طریقه ورته نه استعمالې ده لکه د يهوديانو لقب يهوديتو خو مسلم به صفاتو لقب نو صفاتو د عیسویانو لقب عیسویتو او اسلام ورته سهو خو نشو د يهوديانو د عیسویانو ته په طریقې د صفت استعمالېدو د لقب په طریقه ورته نه استعمالېدو او مونږ ته په طریقې د صفت او د لقب دواړو استعمالېږي د پیغمبر علی السلام امت ته هم لقب دی هم صفت دی لکه د یو سړي ډیر غلامان هر یو ته غلام ویلی شي خو په طریقې د صفت بیا د یو نوم هم پکې غلام دی نو د صفت هم غلام دی او لقب هم غلام دی او دا نور غلامان چې دي د غوی نومونه نور دي لقبونه نور دي خو صفت شته چې د غلام دی نو نور دینونو کې دا د صفت په طریقه استعمالې دوه په دې دین کې د لقب په طریقه استعمالېږي نو د دې دین والا بزان ته مسلمون وایي ونحن له مسلمون تلك امه الله پاک فرمای دا یو جماعت تلك ابراهيم او اولاده ته دا مشار الیه ابراهيم او اولاده ده ابراهيم او د اولاد امه یعنی جماعت دا یو جماعت قد خلت یعنی قد مضوت اصلي معنی د انفراد چې یوازې شو خدلته معنی د مضوت تیر شو لها دا جمله مستأنفه ده لها ما کسبت او یا بدل دی د خلونه ځکه د خلط معنا د لا تشارکونهم تاسو د غوی سره شریک نه یې او غوی تاسو سره شریک نه دي عدم مشارکت الله بیانې لها ما کسبت د غوی د پر هغه څه دي چې دوی کړی دي چې په غیر منسوخ دین عمل کولو هغه په غیر منسوخ دین عمل کړو ځکه دا غوی دین په هغه وخت کې صحیح دین او غیر منسوخ دین او په غی دین باندې عمل کول صحیح او نو غوی ته الله اجر ورکړي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره تاسو عمل ده جزاء د تاسو عملونو د چې پنا پم سهو شو ما څو ویل مخکې لها ما کسبت د غوی د پاره جزاء د خپل عمل ده د غوی عمل څو په غیر منسوخ دین عمل کولو غیرو مې پکې ویلو کنه خا په غیر منسوخ دین عمل کړو غیر منسوخ دین باندې عمل کول صحیح دي او الله په قیامت کې نیکه جزا ورکړي ولکم ما کسبتم واستاسو د پاره جزاء د استاسو د اعمالو د چې په منسوخ دین عمل کوي او په منسوخ دین باندې عمل کول ګناه ده لدی وجنه تاسو ګناګار یې بلکې د کفر په مرتبه کې یې ځکه په منسوخ دین باندې عمل کول کفر دی او د ناسخه نه منل نو ولکم ما کسبتم تقدیم د مسند په مسند الیه باندې دا د قصر د پاره دی یعنی دا ما کسبتم تاسو پورې مقصور دی او ما کسبت تر هغه پورې مقصور دی دا غوی عمل تاسو ته فائدہ نه درکې ځکه غوی په غیر منسوخ دین عمل کړو او تاسو عمل هغه ته نقصان نه رسي چې تاسو په منسوخ دین باندې عمل کوئ پدې کې د دوی د یو توهم دفع ده دوی به ویل چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو نیکی کو که بدی کو الله پاک به مونږ بخي نو الله پاک فرمایي چې دا څنګه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اعلان وکړو یا معاشر قریش ان اول الناس بالنبي المتقون اې د قریش ډلې پیغمبر ته قریب ترين تقوادار خلق دي فكونوا بسبيل من ذلك نو تقوا کوي فانظروا الله يلقان الناس تاسو ګوره سوچ کوئ چې په قیامت کې د ما سره د خلک ملاقی نشي يحملون الاعمال خلک به د ځان سره اعمال راوړي وتلقوني بالدنيا او تاسو به د ځان سره ماته دنیا راوړي فاصد عنكم بوجهي زب بیا تاسو نه مخ اړوم من بطئ به عمله لم يسرع به نسبه څوک چې عمل شاته پریدي د عمل په وجه شاته پاتې شي د نسب په وجه به مخکې لاړ نشي وقالو کونو هودن او نصارا وقالو دوی اویل مومنانو تکونو هودن چې تاسو يهوديان شئ دا د دوی دعوت ذکر کوي چې د بچیانو به يهودیت طرف ته دعوت ذکر کولو مخکې په یعقوب علی السلام د په یعقوب علی السلام د يهودیت دعوه وکړه نو الله پاک په غیر رد وکړو او اوس دې بچیانو يهودیت طرف ته دعوت چلولو نو الله پاک په دوی باندې رد کړي د دې آیات شان نزول عبد الله ابن عباس عباس بیانې چې انها نزلت فی رؤساء اليهود دا د يهودو د مشرانو په باره کې نازل شوی دی چې کعب ابن اشرف مالک ابن سویف وهب ابن یهوزا ابي یاسر ابن احطب دارنګ نسوارا د نجران هغه د مسلمانانو سره د دین په باره کې لانجه وکړه هر یو به ویل چې انها احق بدین الله من غیرها زمو دین په حق ده نو الله پاک فرمای دوی ویل چې کونو هودن او نصارا کلمه ده او د تنویع د مقال د پاره ده یعنی قالت اليهود کونو هودن وقالت النصارى کونو نصارا يهوديانو يهوديت ته دعوت چلولو عيسويانو عيسويت ته دعوت چلولو دا سينا چې يهوديان هم دواړو ته دعوت چلولو عیسویان هم دواړو ته دعوت چلولو ځکه دوی یو د بل سره وران وو نو او د پاره د تنویع د مقال دی تهتدو دا جواب د امر دی قل ته ورته وایا بل بل عطف د معطوف علیه ورته مقدر دی چې لا نكون کما تقولون دا تاسو چې څه وایي داسې مونږ نه کیږو بل ملته بل ملت یعنی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا بلکې مونږ تابع کیږو د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا یعنی مستقیما یو معنی د مستقیما دویمه معنی ده ما علم من الباطل الى الحق چې د باطل نه حق طرف ته د ابراهیم علیه السلام ملت مایل دی د ملت معنا ما درته ذکر کړه چې په شریعت کې درې خبرې وي یو اصول په دې کې یو لک سلیری زره څه کم او زیات پیغمبران ټول متفق دي او په دې کې نسخه هم ناراضي اصول عقاید نه نسخه کیږي دویم کلیات کلیات په دې کې ډیر کم اختلاف راځي هم دې قواعد کلیو ته ملت وای او دا قواعد د ملت محمدي او د ملت ابراهیمی سره متحد دي نو ځکه مونږ تابع کیږو د ملت د ابراهیم علیه السلام ملت ابراهیمی ځکه زمون ملت او د ابراهیم علیه السلام ملت سره یو شی دی دا کلیات او بل چې دي فروع دي نو د فروع په باره کې الله پاک فرمایي لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا نو دا فروع چې دي د اختلاف د زمانو له وجې نه بدلیږي را بدلیږي نو د ملت په معنا خو پوه شوي ما درته سحر کې یو اعتراض هم دفع کړو ما تاسو ته ویلو چې موږ تقلید شخصي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کوو اوس که پتا سو اعتراض راشي چې تاسو خو کله مفتا به قول د امام ابو یوسف غنئ کله مفتا به قول د امام محمد غړي نو تاسو خو تقلید شخصي نه کړي نو تاسو ته ما جواب خو دو چې اگر چې په بعضي جزئیاتو کې دا په جزئیاتو کې د یو قول مفتی به دی او د بل قول غیر مفتی به دی د اختلاف د درې وړو امامانو دا په جزئیاتو کې راځي په کلیاتو کې نه راځي اصول او قواعدو کې اختلاف نشته اصول او قواعد د درې وړو یو شی دي نو د اختلاف په جزئیاتو کې دی نو په جزئیاتو کې د یو قول کله مفتی به وي او د بل غیر مفتی به وي خو موږ تقلید شخصي کوو په دې معنا باندې چې په قواعدو کې او په دې اصولو کې موږ د امام صاحب په مذهب یو په اصولو په قواعدو کې موږ د امام صاحب د قول نه خلاف نه کوو اوس په خبره پوه شو بل جواب هم شته چې ګوره درې وړه امامان دي کنه موږ تقلیدي شخصي کوو د تقلیدي شخصي نه فرد نوعي مراد دی چې منحصر دی په ائمه ثلاثه یو بل جواب دا دی د تقلید شخصی نه فرد نوعی مراد ده چې منحصر ده په ائمه ثلاثه کې لیکن په دې جواب خو عوام نه پويږي لدی وجنه دغه خ جواب ده چې یو قواعد کلیه دي بل جزئیات دي دا د درې وړو امامانو اختلاف په جزئیاتو کې راځي په قواعد کلیو کې نه راځي قواعد کلیه د درې وړو یو شی دي نو چې یو شی دي مون تقلید شخصي کو په دې معنا باندې چې د امام صاحب د مذهب د قواعد نه نه وځو وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علی السلام د مشرکانو نام وما كان د عطف د په حنیفا باندې بل ملت ابراهیم حنیفا وما كان ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه نو د یو مولوی صاحب نه ووره د حنفي او د یو ابي سره مناظره ده او ابي ورته وی چې حنفیت قران او حديث کې نشته دا ورته وی څنګه نشته آیات کې راځي بل ملت ابراهیم حنیفا ابراهيم عليه السلام هم د امام سي په مذهب ابراهيم عليه السلام حنيفه وګوره ابراهيم عليه السلام هم د امام سي په مذهب حنفي خو بیا ما تعویل پکې وکړه د پدې خبره کې چې دا جواب ترکی به ترکی دی خو غلط جواب دی و بیا چې چرته د اهل حدیث لفظ ګوري و د دینه مونږ مراد یو یو مولا نعیم نومیدو نو زما پیغمبریم قران کې ذکر شوی دا الله پاک فرمایي لتسالن یوم اذن عن النعیم وې د نعیم مولا په باره کې بس تاسو نه تپوس کیږي نو دلته و بیا هم چې چرته د اهل حدیث لفظ ګوري کنه وې دا مونږ یو او پرویزیان چې چرته د اهل قران لفظ ګوري وې دا مونږ یو او جماعت المسلمین ولا چې چرته د مسلمین لفظ ګوري وې دا مونږ یو ونحن له مسلمون وای دا زمونږ ډله یادای نو دا ټول قران کې تحریفات دي دا ډلې چې کله را پیدا شوې په دې وخت کې چې کله قران نازلېدو دا ډلې نه وي نه د اهل حدیثو ډله و دا د وابیانو نه د پرویزیانو ډله و نه د نورې ډلې وي وما كان من المشرکین قولوا آمنا بالله دا خطاب د مؤمنانو ته او په منزله د بدل البعض ده د بل ملت ابراهیم حنیفانو قولو آمنا بالله تدوی ته وایا چې مونږ تصدیق کړی دی په الله باندې وما انزل الینا او په هغه څه باندې چې مونږ ته نازل شوی دی وما انزل الی ابراهیم او په هغه صحف باندې زمون ایمان دی چې هغه نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام ته ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې الله صحف نازل کړو و اسماعیل او اسماعیل عليه السلام په اسحاق عليه السلام په يعقوب عليه السلام په دوی خو مستقل صحف نو نازل شوی یوازې په ابراهيم عليه السلام نازل شوی خو د ابراهيم عليه السلام صحیفه دوی ته پاتې وي او دوی مامورو چې د دوی په تفاصیلو به عمل کوي لدی وجنه د دې صحف نسبت د ټولو پیغمبرانو ته وشو والاسبات اسبات جمع د سبت لکه احمال او حمل اولاد د یعقوب علی السلام ته وای بعض علما وای چې اولاد د اسحاق علیه السلام ته وای او د دوی اولادونه و ما اوتی موسی اسبات پیغمبران نه دي ځکه په اسباتو کې د یوسف علی السلام ورونه مرضی او د یوسف علی السلام ورونو چې کومه ګناه کړې و هغه د پیغمبري سره منافي و وما اوتی موسی او زمون ایمان دی پاغه تورات باندې چې ورکړې شوی او موسی عليه السلام ته او عيسى او زمون ایمان دی پاغه انجیل باندې چې ورکړې شوی او عيسى عليه السلام ته وما اوتی النبيون او زمون ایمان دی پاغه صحیفو باندې چې ورکړې شوی پیغمبرانو ته من ربهم د اوتیه پوری تعلق لري او هم زمير نبيونو تراجه ده د جانب د رب د دي نبيونو نم لا نفرق بين احد منهم من فرق نکو په مابین د یو د دوی کې لکه اهل کتاب چې فرق کړو امنو ببعض وکفروا ببعض ونحن له مسلمون او من الله پاک ته منقادون یو په عبادت او په توحید کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ور په دې کې دوه توجيهات دي یو توجیه پکې دا ده چې بمثلی کې دا ما زائده ده نو تقدیر د عبارت دا ده فإن آمنوا مثل ما آمنتم به کدوی تاسو په شان ایمان راوړو نو با زائده کا لکه جزاء سیئه بمثلها یعنی جزاء سیئه مثلها نو با زائد ده فان امنوا مثل ما امنتم به کدوی تاسو په شان ایمان راوړو نو تشبیه الايمان بالایمان ده کبا زائد کوي او یا دا مثله پکې زائد کوي نو فان امنوا بما امنتم به کدوی ایمان راوړو په هغه قران چې تاسو په ایمان راوړی تاسو چې په کوم قران ایمان راوړی دی او دوی په هغه ایمان راوړو فقد اهتدوا نو الله پاک فرمای دوی به په لار برابر شو و ان تولوا یعنی اعرضوا عن الايمان المأمور به کچرته دوی اعراض وکړو د هغه ایمان نه چې هغه مامور به دي فانما هم فی شقاق دوی بشک په مخالفت کې د الله دی شقاق یعنی مخالفت الله عبد الله ابن عباس به دغه معنا کوي مخالفت الله دویمه معنی ده منازعه و محاربه دریمه معنی ده عداوه خدا اوله معنی ده عبد الله ابن عباس ابن را نقل ده, ده صحیح معنی ده فسيكفيكهم الله فسيكفيك دا تفریح او تسلی د مؤمنانو ده پیغمبر علی السلام ته تسلی ورکړي د مسلمانانو زړه خوشاله چې وعده ده کومک ورسره کوي په ابلغه طریقه ځکه سين په کې ذکر کوي او سين دلالت کوي په تحقق د وقوع چې دا د الله کفایت چې ده دا ستاسو لپاره کافي ده فسيكفيكهم الله كيدهم مفعول به ورته حذف ده د دوی د شرارت نه به الله تا ته کافي شي یعنی کافی د ستا د پاره د دوی د فریب نه الله یعنی ستا له طرف نه به الله د دوی سره ګوري نو دا د الله غیرت دی چې زموږ دفاع کوي په دې کې درته ښه ترکیب کوم نور ترکیبونه به درته وروسته کوم د دې ښه ترکیب مطابق درته معنا هم ذکر کوم صبغه الله مفعول مطلق دی د پاره د فعل مقدره تقدیر د عبارت دا دی صبغنا الله صبغه لك وعد الله وعدنا الله وعدا نو صبغنا الله صبغه یعنی مون الله په خپل رنگ کې رنگ کړیو صبغه الله معنی دا شو چې مون الله پاک په خپل رنگ کې رنگ کړیو دا یو رواج د عبادت طریقه وا هغه ته به استباغ ویلې عیسویانو کې بچ کوم ماشوم پیدا شو نو یو زیړ قسم رنگو په دې کې به دا ماشوم غوپکړو دې ته به غوټه پکې ورکړه په زیړ رنگ کې دې ته به یې د استباغ عمل ویلی نو بیا به دوی ویلی چې ده کې اوس عیسویت پوخ شو او یا به څوک د یهودیت نه عیسویت ته ووختو یا به د شرک نه عیسویت ته ووختو یا به د اسلام نه عیسویت ته ووختو نو په دې زیړ رنګ به یې رنګ کړو نو دوی ته به یې استباغ ویلی نو صبغت الله په دې استباغ دوی فخر کولو چې موږ استباغ لرو او تاسو استباغ نه لرئ نو الله په دوی باندې رد کوي چې صبغت الله یعنی صبغنا الله صبغتا الله پاک موږ په خپل رنگ رنگ کړیو نو موږ الله په خپل رنگ رنگ کړیو یعنی د الله په دین باندې موږ رنگ یو نو دلته صبغنا الله صبغتا د دې ذکر مشاکلتا ده او دې ته مشاکلت تقدیری وایي د هغه عیسویانو صبغه نه ذکر شوی مقدره ده خو د هغه مقدر صبغه د پاره الله پاک دلته زموږ د دین نه تعبیر په صبغه وکړو نو مشاکلت تقدیری د تلخیص کې تاسو وایي صبغنا الله صبغه الله پاک مونږ په خپل رنگ رنگ کړیو دا خطر ترکیب دی دویم ترکیب پکې دا دی چې دا منصوب کا بنا بر اغرا صبغت الله یعنی علیکم صبغت الله فزان لازم کې د الله رنگ دریم ترکیب پکې دا دی چې دا بدل دی د ملتنا بل مل ملت هغه ځکه چې راولو بل ملت یعنی نتبع ملت نو دا غا د ملت تشریح ده ملت ابراهیم څه شی ده ملت ابراهیم چې د صبغت الله د الله رنگ ده یعنی د الله دین ده نو د الله د دین نه تعبیر پرنګ باندې مشاکلتن کړی ده ومن دا من مبتدا ده احسنو دا ورته خبر ده استفهام د انکار د پاره ده ومن احسنو څوک خپل ده د الله نه صبغتن ازروی رنگ صبغتن منسوب ده بنا بر تمیز ونحن له عابدون او موږ د الله د پاره عبادت کوونکیو له تقدیم الجار لافاده الاختصاص یوازې موږ د الله عبادت کوو او بل څوک چې د الله عبادت نه کوي او په دې کې تعریض دی د پیغمبر علی السلام د زمانی يهود او مشرکانو ته چې هغه يهودیت کې شرک کوي او په عیسویت کې شرک کوي قل اتحاجوننا فی الله همزه د انکار د پاره ده او تحاجوننا په معنا د تجادلوننا سره ده آیا تاسو زمون سره د اظهار د حق د پاره چې نه هغه ته مجادله وای نو ځکه الله پاک اتحاجون نه ویلې آیا تاسو زموږ سره مجادله کوئ فی الله د الله په دین کې د الله د دین په باره کې د حق دین په باره کې مجادله کوئ تاسو داسې وایي چې حق دین يهودیت دی یا دا وایي چې حق دین نصرانیت دی او بیا دلایل هم دا وایي چې يهودیت او نصرانیت مقدم دی او تقدیم دلیل د ترجیح دی او یا دا وایي چې عربانو دوی د بوتانو عبادت کړو او يهوديان او عیسویانو چرتم د بوتانو عبادت نه دی کړی لدی وجنه يهودیت او عیسویت دا راجح دی او یا دام وجه د ترجیح ګرځوي چې تاسو وای نحنو ابناء الله وحباؤه او دا رنګي وای چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دا یو څه وجه د ترجیح غلطي غلطي بیانوي وهو ربنا وربكم دا جمله حالیه ده حال دا دی چې دا الله پاک زمونږ هم رب دی و ربکم او ستاسو هم رب دی لا اختصاص له بقوم دون قوم الله پاک د یو قوم پورې خاص نه دی نو د الله اراده او خوخه ده چې چاته نبوت ورکي او چاته نه ورکي یو دین منسوخ کوي بل دین ناسخ کوي ولنا اعمالنا ولنا جزاء اعمالنا زمونږ لپاره جزاء د اعمال زمونږ د چې هغه مطابقه د ناسخ دین سره ده ناسخ دین باندې بهترینه جزا مرتبه ولکم اعمالکم استاسو د پاره استاسو جزا د اعمال استاسو ده چې هغه د منسوخ سره مطابقه ده او په منسوخ باندې عمل کول یا ګناه ده یا کفر ده تاسو په منسوخ باندې عمل کوئ په منسوخ باندې عمل کول څه شي ده ګناه یا کفر اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې زموږ د فقه په کتابو کې خدا راځي چې رفع الیدین منسوخ دي نو امام شافعي صاحب چې پر رفع الیدین عمل کوي دا پکار دی چې ګناه شي یا کفر شي امام احمد ابن حنبل چې رفع الیدین کوي تاسو رفع الیدین ته منسوخ وایي نو پکار دی چې ګناه شي یا کفر شي تاسو ورته جواب ورکړئ چې منسوخ په دوه قسمه دی یو قطعي منسوخ دی بل اجتهادي منسوخ دی دا زاړه دینونه چې دي قطعي منسوخ دي هغه ته منسوخ نه ویل کفر دی او یو اجتهادي منسوخ دی دا رفع الیدین اجتهادي منسوخ دی قطعي منسوخ نه دی په خبره پوه شئ اجتهادي منسوخ دی اجتهادي منسوخ کې مجتهد ته یا الله یو اجر ورکړي یا دو اجر ورکړي ونحن ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون او موږ د الله پاک د پاره مخلصون یو موږ اخلاص کوو موږ داسې اخلاص کوو چې د الله پاک په عبادت کې د الله سره څوک شریکو نه مخلص چاته وای مخلص فضیل ابن عیاض رحمه الله یو لوی ولی والله ده هغه د مخلص معنا داسې کوي هغه فرمایي ترک العمل من اجل الناس رياء والعمل من اجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منهما یو ریا د بل شرک د بل اخلاص دی د خلکو د وجې نه یو عمل کول داری دا شرک دی د خلکو د وجې نه عمل پرې خودل دا ریا ده اخلاص دې ته وایي چې نه شرک نه ریایي نه د چا د وجې نه عمل کوي نه د چا د وجې نه عمل پرې دی بعضې خلک مونږ نه کوي ډیر نفل نه کوي چې به ترې ته پوسو کی وای به برته خلک ریاکار وای نو د دې د وجنه چې خلک را تریاکار ونه وي یو نیک کار نه کوي بعضې خلک نیک کارونه د دې لپاره کوي چې خلک راته عبادت کوونکي ووایي نو ترک العمل من اجل الناس د خلکو د وجه نه نیک عمل پرې ښودل د ریا ده اول عمل من اجل الناس شرک د خلکو د وجه نه نیک عمل کول دا شرک دی والاخلاص ان يعافيك الله منهما اخلاص دې ته وایي چې د دوړو نه دی الله وساتي هم د ریا نه هم د شرک نه یعنی نه د چا د وجه نه یو عمل کوي او نه د چا د وجه نه یو عمل پرې دی دې ته ویل شي اخلاص هم بعضی علما د اخلاص معنا داسې کوي چې اخلاص دی ته وایي ان تستوي افعال العبد في الباطن والظاهر چې د انسان افعال په باطن او په ظاهر کې یو شی وي چې د خلکو د نظر نه پنای او چې د خلکو په مخ کې وي نو د عمل یو شی وي دریم بعضی علما د اخلاص تعریف داسې کوي چې ان یکتم حسناته کما یکتم سیئاته ايکتم حسناته چې خپل نیکی داسې پټي لکه خپل ګناهونه چې څنګه پټي نو دې ته ویل شي اخلاص د اخلاص په مقابل کې ریا راځي سليمان الداري رحمه الله د ریا د پر درې علامې ذکر کړي د ریاکار سړي درې علامې دي اول الکسل عند العباده في الوحده چې یوازې وینو بیا په عبادت کې سست وي دویم النشاط فی الکسره چې د خلکو په مخ کې وي نو بیا په عبادت کې نشاط ډېر په چستۍ چالاکۍ سره ولاړي او دریم حب الصناء علی العمل چې څوک د صفاتو کې ډېر خوشاله شي نو دا درې صفته چې درکې نه نو ته مخلص ریا کې دا د دریا درې علامې دي دا درې وړه چې درکې نه وي نو ته مخلص مخکې اتحاجوننا باندې توبیخ اوس په دې افترا توبیخ دی بل اتقولون بلکې آیا تاسو دا مو وایئ چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب دا یهودیان عیسویان وو نو دا توبیخ په افترا دی او که ام متصله شي نو بیا به معادل حسبوي بیا به داسې وایي اتحاجوننا آیا تاسو محاجات کوئ او که افترا کوي هغه مخکې اتحاجوننا دا غي معادل وي معادل حذف ته ضرورت نشته که ام متصله کوي نو ام تقولون بدا اتحاجوننا معادل شي نو داسې بشي اتحاجوننا ام تقولون آیا محاجات کوي او که افترا کوي افترا دا ده چې ان ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا تاسو د دې در درې وړو په باره کې وایي چې دا یا یهودو او یا عیسویان وو قل انتم اعلم الله پاک فرمایي ته دوی ته وایي چې آیا تاسو خه خبر یی ام الله او که الله خه خبر ده الله پاک مونږ ته خبر راکړی دی چې ما کان ابراهیم یهودی یو ولا نصرانیه ابراهیم علی السلام دا نه يهودي او نه عیسوي ځکه يهودیت د موسی عليه السلام نه شروع شو او عیسویت د عیسی علی السلام نه شروع شو او ابراهیم علی السلام ډیر مخکې تیر شوی دی دا خدا سي ده لکه چې یو څوک وایي چې آدم علی السلام پښتون او پنجابی وو نو پنجابیان او پښتانه خو وروسته پیدا شوي دي آدم علی السلام خو مخکې تیر شوی دی نو ابراهیم علی السلام نه يهودي او نه عیسوي دا خو وروسته پیدا شوي دي ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله څوک د ډیر ظالم د هغه چانه کتم شهادتن عنده د ثابتتن پورې تعلق ورکا من الله د واصلتن پورې تعلق ورکا نو په معنا به خپوش کتم شهادتن چې د گواہی پټي دا گواہی چرته ده ثابتتن عنده دا د د سره ثابته ده د سره شتا او دا گواہی د کم ځای نه د حاصله کړي ده واصلتن من الله د الله د طرف نه ورته را رسیدلې ده نو داسې ګواهي پټه کړه د مطلق ګواهي پټول ناجایز دي خو چې ثابتتا عنده شي او واصلتا من الله شي نو په دې کې تاکید د انکار دی د دې پټول سخترینه ګناه ده هغه ګواهي دا وه چې ابراهیم علیه السلام نه يهودي او نه عیسوي او دارنګ محمد صلی الله علیه وسلم د د زیر ابراهیم علیه السلام ورکړو مخکې زیر ذکر شو کنه چې وبعث فیهم رسولا یا الله پاک په دوی کې یو عظیم پیغمبر راولېګا د پیغمبر علیه السلام زیر ورکړو وما الله بغافل عما تعملون نه د الله پاک نه خبره د هغه څه چې تاسو یې کوئ تلک امه دا یو جماعت د قد خلت یعنی قد مضوت چې دا تیر شو لها ما کسبت ولکم ما کسبتم د دوی لپاره هغه څه دي چې لها جزاء ما کسبت ولکم جزاء ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون دا غوینه به تاسو نه کیږي تاسو د اعمالو په باره کې آیات مکرر کو دا آیات مخکیم تیر شوو په اول کې ابراهیم ومن ذکر معه مرادو او په دې کې اسلاف د يهودو مراد دي او یا مخکې اهل کتاب ته خطاب او دلته مونږ ته الله پاک خطاب کوي چې ګوره د هغوی پسې اقتدا ونه کوي راجح دا دی چې دا تقریر د مبالغې فی تحذیر د پاره دی او د پاره د زجر دی عن الافتخار بالآباء چې په پلارانو باندې فخر مکوي نو د دین الله پاک خلق منع کوي لس منټه تقریبا چې ټول کې څه تبلیغی حضرات وایی چی مونږ نه به الله پاک د جهنمیانو باره کی تپوس کوي او دلته الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي چې لا تسأل عن اصحاب الجحیم پیغمبر علیه السلام نه به الله پاک تپوس د اصحاب الجحیم په باره کې نه کې دلته ما درته تقدیر ولګولو یعنی مطلب دا دی چې ته مجبر نه د دعوت نه وروسته که دوی ایمان نه راوړي نو په تا څه ګناه نشته نو دعوت ضرور دی موږ د داسې مجتهد تقلید کوو قیدونو ته پکې ګوره موږ د داسې مجتهد تقلید کوو چې داغه مجتهدواله په دلیل شرعي ثابتي مذهب مکمل مدوني مذهب متواتري درې قیده دی واورید اول د داسې مجتهد تقلید کوو چې داغه مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت وي دویم مذهب مکمل مدوني دریم مذهب متواتري اوس درې اعتراضه د پښو موږ د داسې مجتهد تقلید کوو چې مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت دي په دې د یو اعتراض د پښو شو که امین الله پېښوري درته وایي چې زما په مذهب شه زم امتی امام صاحب هم امتی دی نو زما په مذهب شه زه ژوندی او هغه مړ دی نو ته به ورته وای چې زه د داسې مجتهد تقلید کوم چې مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت وي ته خپل مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت کا ستا دلیل شرعیه دوه دي قران او حدیث کم آیات کې راغلي چې امین الله مجتهد دی کم حدیث کې راغلي چې امین الله مجتهد دی ته خپل مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت کا زه د امام سره مجتهدواله په دلیل شرعي ثابتوم چې اجماع ده زموږ دلیل خو څلور دي کنه نو د امام سره مجتهدواله په اجماع ثابت ده نو د داسې مجتهد تقلید کو چې مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت خدای اعتراض ختم کته تامین الله وای چې زما په مذهب شنو څه ورته وای زه د داسې مجتهد تقلید کوم چې مجتهدواله په دلیل شرعي ثابت ستا په نس دلیل شرعیه دوه دی قران او حدیث او ستا مجتهدواله په دې دلایلو کې نه دی ثابت د امام سه مجتهدواله په اجماع ثابت دی بلکې د امین الله مولاواله نه دی ثابت مجتهدواله په لفظ پرې دویم دویم قید می څه لګولیو چې مذهب مکمل مدون د ټولو مسایلو تدوین کړي د او داس مسایل چې راته پکار شي نو د دې مجتهد نه به ماته ملاويږي د منځه مسایل راته مل... پکار شي نو د دې مجتهد نه به ماته ملاويږي مذهب مکمل مدون او د ابوبکر صدیق سه مذهب مکمل مدون نه دی نو کتا ته څوک وي چې د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب ولې نه نو جواب دا دی چې داغه مذهب مکمل مدون نه دی پوه کنه راځه هدايه برواړو یا به تعلیم الاسلام تعلیم الاسلام اسانه دی تعلیم الاسلام راوړه او په یو صفحه کې لس مسلې دي زه په هر مسله کې ماته د ابوبکر صدیق صاحب قول به حواله خیا چې دې ځکه دا ابوبکر صدیق صاحب دا قول دی په دې کې دا قول دی په دې کې دا قول دی به حواله راته خیا کله یوې صفحې په مسایلو کې د ابوبکر صدیق صاحب قول دی راته وخو دوی به زه د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب شم داغه مذهب خو مکمل مدون نه دی د امام صاحب مذهب مکمل مدون دی کدا داس مسلې غواړم درته ملاويږي کدا منځه غواړي کدا زکات غواړي کدا حج غواړي همدا د صحابه فتوی را جمع کړي او مرتب کړي دي نو د امام صاحب تابعداري د امام صاحب په مذهب کې د ابوبکر صدیق صاحب اقوال هم شته د حضرت عمر هم شته د حضرت عثمان هم شته د مغوی پیروي ده خو به هر تقدیر لنډ جواب مې درته دا وکړو د ابوبکر صدیق صاحب په مذهب ولې نه یې دغه مذهب مکمل مدون نه دی کنه تعلیم الاسلام کې به یو درې صفحې یو سل مسائل زر ته وایم او په دې کې ما ته به حواله د ابوبکر صدیق څخه مذهب خایا چې دې کې دا د مذهب دی او څلورم قید می څه لګولیو چې مذهب به متواتری ګوره که څوک درته وایي چې د امام شافعي سره په مذهب ولې نه دی د امام مالک سره په مذهب ولې نه عوامو ته کوی د امام مالک او د امام شافعي او د امام احمد مذهب دلته متواتر نه دی دلته نه د امام شافعي او د امام مالک او د امام احمد مفتی شته نه مدرسه شته نه شیخ الحدیث شته نه تیر شوي دی او نشته نو دا مذهب دلته متواتر نه دی مختصر جواب